أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب الإمام إمام يقول سمع الله لمن حمده هل ينبغي له أن يقول بعده ربنا ولك الحمد أم لا دې ته ویل کیږي مساله د تسمیع او د تحمید، تسبیح به نه وي ویلي تسمیع به وي ویلي، بلکه دلته لیک شوی دی دا هم غلط شوی دی، مساله د تسمیع او د تحمید، تسمیع او تحمید منفرد به جمع کړئ، مونږ به سمع الله لمن حمده وایو. هم به رب منا لک الحمد وایي، جمع به کوي په مابین د تسمیع او د تحمیل کې. مقتدي امام شافعي صاحب ته دا نسبت دی چې ټول دې جمع کوي. که منفرد دی هم د تسمیع تحمید وایي، که امام هم د تسمیع تحمید وایي. او مقتدی هم د تسمیه تحمید دی خو معروفه دا ده چې امام په اکتفا په تحمید کې او دا مسله ده نه ده چې وي اما مقتدی چې دا مقتدی چې دا به اکتفا په څه کوي په تحمید تسمیه بنوي خو دې باندې د څه تفصیل نه کړی امام په باره کې اختلاف دی چه جمع به کوي د تسميع او د تحميد خو نه فقط تسميع به وايي د دې اول حديث نه خدا معلومه شوه د ابو موسی شری روایت ته چې وظیفه د امام خي اذا قال سمع الله لمن حمده یا جمله اخباریه دعائیه چې اخباریه شي نو اخبار ورکول دی الله او دی دا چا چې احمد الله وي ضمن ترغیب چې تسمیع وي او کو د دعائیه شي نو وادي دی الله دا چا چې الله احمد وي وادي دی نو امام مالک احمد ابن حنبل او دا یو قول نسبت چې د امام ابو حنیفه ته هم شوی دی چې دا د جمع کړي هم د تسنیه وي هم د تحقیق وي یو قول دی خو جمهور دا وایي چې نه امام به اکتفا په تسمیه کوي مقتدی په تحمیل باندې او د دې نه خدام مدني کې توزیع او تقسیم دی وان قول رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد كما الا ما يقول امام الجميع او دی چې څه وي هر یو ښه هر جميع ما نه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم اكبر فدليل على ان سمع الله لمن حمده يقول الامام او دون الماموم ان ربنا لك الحمد دا حقته چې جميعا ویل کیږي هغه مخدر منفرد خو جمع کوي په مابين د تحميد او تثنيې کښې امام ولې نه جمع کوي او کبرا د پاره صغرا يي صغرا خو د کبرا د پاره څه شي دي صغرا ګرځي صغرا خو د کبرا د پاره څه ګرځي صغرا ګرځي او کبرا خو موږ د صغرا د پاره صغرا نشو ګرځولای او څوک وو په اکتفاء د مقتدی وی په عمل د مقتدی به امام اکتفاء کوي دا خو کیږي چې د امام په عمل باندې د مقتدی څوک کی اکتفاء وکړي دا په کوم کې راغلي دي چې د مقتدی په عمل به په ماضی کې څوک اکتفاء کوي امام امام سمع الله لمن حمده وی مقتدی ونه وایی خو خیر دی کنه مقتدی اکتفا وکړه په عمل د چا باندی امام باندی ولی مقتدی ربنا لك الحمد او یا امام نه وای زکه چې ما مقتدی ویلی دی زبر تسبیح حمد نه وای چا غوی تی په طریقې ولا وای کبرا د پاره صغرا يي خو د صغرا د پاره څه نه وي مصغر نه يي وايه. په دې کې خو څه ثابت نه شو خود نفس ثبوت خو راغی په صلات کې د منفرد او د امام په باره کې څه نه دی ویل شي امام به د قرائن نه معلومه و چې جمع به کوي کنه به کوي وایا دوی نه هم پته پوره یو ثبوت خو راغی بس نور ګوره ها اشبهكم اسم تبذيل نه ها دا غره هغه د امام په باره کې راغله مونږ کاو خلق له صلی بالناس او ابو هرره امامو نو پته ولګل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په امامتۍ کې راوی دی هغه امامو ها وایا او هغه هم د څه کول نو د فعل مشابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سو کاهکاهی من یسعه او یصلی وحده کوم څه حوادث چې پرې راځي د امام په محض موقع دي چې د مقتدي کوم دي کې چې هلته لمونځ فاسدېږي د منفرد د امام هم صاحب فاسدېږي کوم دي کې چې سهو لازمېږي د امام باندې هم سجده سهو لازمېږي کوم شي باندې چې د منفرد لمونځ فاسدېږي مکروهات راځي ها او نو امام کو مشابهت ته د منفرد څه دی نه چې د مقتدي څه دی. ولهذا ناخذه وقول ابي يوسف ومحمد واما ابو حنيفه فكان عنده من ذلك الى او دام یو نقطه ده دا هم یاد کړئ چې دام یو نقطه ده چې یو سره بلته دعوت ور کوي او ځان له عمل نه امام وای سمع الله لمن حمدا خلق له ترغیب ور کوي هغه په خپله تحمل نه وای خو وايه تۀ مو ايله نه شې خو دې اوري خو ستا چې د مقتدي دې اوري خو ستا هم اوري که نه تۀ مو ايله نه دې نکته باندې پوه شوې دا هم يو نکته ده چې تبادر به هم امام نه کوي ځکه چې سمع الله لمن حمده وایي او ربنا لك الحمد هم وایي نو لږ وخت به اخلي نو مقتدیان به پسې مقصد ته ورسي بس کوم قسم چې ما او دې شپې خو وکړي ته خیره کنه سارا غاڼه ته پاتې